بسم الله الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی رسوله الکریم اما بعد خو اوس د دې شپږو ارکانو کې د هر یو رکن څه نه څه وضاحت کوو څه نه څه ځکه کوو چې د هر یو رکن بېله یوه دوره غواړي صحیح دی نو څه نه څه نه موږ ځکه یو او او د هر یو رکن باندې کتابونه هم لیکل شوي دي بغیر د اول رکن نه دی باندې څه زیات لیکل نه دي شوي څه نه څه عرب علماو کې دی شي کړي او څه نه څه بحث پر باندې کوو بل دا چې د مقابله کې کوم اسلامي عقیده ده اسلامي احکام دي هغه ته بنس صحت پر اشاره کوي اول رکن د دې سیکولرزم هغه وطنیات دی ارکان ډیر دي هر یو ته ته اول و دویم نوم ورکوای شي خو مو دي ته دنه دورو کې مو اول اول رکن جمهوریت بیان کړی خو چې بیا ورسته مو وکتل سوچ مور کې وکړل نو وطنیت ته ډیر زیات اهمیت حاصل دی د وطنیت تردید ته د په مقابله د جمهوریت د دې څو واجی دي ښا وطنیت تردید ته جمهوریت نن زیات اهمیت حاصل دی ولې؟ یو خو د دې وجه دا دی چې وطنیت جمهوریت هم بیا ډېر خلک پېژني چې دا یو کفري قانون یا کفري نظام دی څه خلک په دین پېژني چې دا یو کفري مذهب دی خو وطنیت کم خلک پېژني ښه ډېر زیات کم خلک هڅه کوم خلک جمهوریت د کفري مذهب په توګه پېژني نو هغو خلکو کې بیا پنځه فیصده خلک هم نه وي چې هغه وطنیت هم د کفري مذهب په تور پېژني نو دی وجه نه د دی وضاحت او د دی تردید ته بیا جمهوریت نن زیات اهمیت حاصل دی یو غټه وجه ده دویمه غټه وجه دا ده د دې تردید ته د اهمیت دویمه غټه وجه دا ده چې سیکولر کافرو جمهوریت باندې دی وطنیات ته زیات اهمیت ورکړ انده وجه وا چې کله انګريز چې کله مو انګريز یو نو دا یو دوه ستو سدینه مو خالص د خپل ستړي کمولو لپاره مو دي نه د برتانیا والا مراد دي د فرانس والا مو مراد دي د ایټالیا والا مو نه مراد دي د برتګال والا مو نه مراد دي پورا یورپ والا مو نه مراد خلو حتی که امریکایان ونه کله مراد خلو کله کله د روس والا مو نه مراد خلو ځان ور باندې نستړي ودي خبيسانو باندې صحیح ده کنه نور مو ته دا پاته ده چې انګريزان د برتانیا والا وتل شي صحیح ده نو انګريزان څه کله اسلامي ملکونو نتللو نو خپل تعلیمي نظام کې اول ته کوم شي باندې مهنت کړه او هغه وطنیاتو جمهوریت دوره نه و لکه څوره وطنیات و نه بل رکن د د کفري مذهب د سیکولرزم ارکانو کې کوم رکن ته زیات اهمیت ورکړو هغه دغه هغه واجم به بینو ان شاء الله څه هغه دې ته واله ورکړو اهمیت او بل څه کله بیا انګريز لړ نو اسلامي ملکونو کې وطنیت اول نفذ کړو جمهوریت و سند اسلامي ملکونه شته څنګه کې جمهوریت یا نه دی نفذ عرب ملکونو کې پاکستان کې خو یلا اوس و ماتم کال دی ته جمهوریت نه فیش واره مکمل کنه ای ګډه وډه و ممیلا اگر که د جمهوریت مقابله کې به اسلام خو نه هم بیا امریت نو امریت سیکولر و جمهوریت سیکولر دی دا مطلب نه دی خو ما مطلب دا چې وطنیت اهمیت زیات حاصل دی دریم وجه دا دی اته خو مو هر یو د سیکولریزم هر یو رکن ته د تیلې شو د سیکولریزم دی ځکه چې کله کله د یو قاعدار ته ذکر د جز وشي مراد ورنه کول وي کنه د یوې حصې ذکر وشي مراد ورنه ټول وي که الله عز وجل فرمایلی بما کسبت ایدیکم که نه تاسو لاسونو چې کوم کار کړی دی هغه اګر که پښو کړی وي ټول بدن سره تا کار کړی یا د بدن بلې حصې سره کړی خو داسې نور د مثالونه شته دي نو هغه په دې لحاظ سره مو یو چې یاره ذکر د جز وشي مراد ورنه کول وي هغه لحاظ سره مو هر رکن ته سیکولرزم یلی خو وطنیات ته مو په دوو واجو سیکولرزم یلی یو په دې واجې چې دا یو جز دی د سیکولرزم نو مراد ورنه مو کول وی کنه او چې کومه رابطه ده تعلق د اخیموات ثابت کړل او بل په دی واجه چې سیکولرزم چې کوم شونو ته شامل ده نو وطنیات هم د هغو شونو تقریبا 90 فیصد ته شامل ده 90 فیصد نه کېدای شي ورزیات وي سلو فیصد ته بالکل ورنږدې وي نو چې دومره زیاتو شونو ته شامل ده نو بیا دې ته د سیکولرزم نوم خستل بالکل بعید نه دی ښه دی وجنه عرب علماء الوطنیت العلمانیه یی وطنیت و علمانیت علمانیت سیکولرزم ته او د دولت ولا وطنیت ته یی وثنیت ثا سره وتی ثا یعنی بت پرستی دا یو نوې بت ته کنه علامه اقبال یی چې انتاز خداو مې بڑا سب سے وطن ہے تازه خدایانو کې غټ خدای د دې خلکو وطن دی صحیح دی نو په دې درو واجو مو دی وطنیت ته په جمهوریت باندې اولویت ورکړل ښه د دې تردید ته ښه بیا د وطن وطن او وطنیت کې لږ فرق شته لکه څنګه الفاظو کې فرق دی ښه خو اول به مو د وطن تقسیم وکړو د وطن سره تعلق کوم د تعلق وطن او هغه سره تعلق د په درې قسمه وطن او هغه سره تعلق په څو قسمه ده درې قسمه یو فطری وطن وی فطری پیګه فطری وطن خو هغه وی چې هغه کې ته پیدا شوی وي دغه څه حدود نه معلوم ښه هغه حدود مقابل نه معلومیږي مثلا علاقه د ننګرهار ده زه صحیح ننګرهار کې ته پیدا شوی خو بیا ننګرهار کې د محدود غونې یو کلی کې پیدا شوی بیا یو کور کې پیدا شوی صحیح دی نو ننګرهار ته ته خپل وطن اله یې چې کله لوګر والا سره د ته مقابله راشي که نه یا د کونړ والا سره ته مقابله راشي یا د خیبر والا سره ته مقابله راشي یا وزیرستان والا سره ته مقابله راشي مثلا څه کله نو تا کې بیا لغونه تعصب وي د ننګرهار والا ته ربطه میلان دوی بیا ننګرهار کې څو قومونه پاتې کیږي یو ور کې شینواری دي مثلا بل ور کې خوګیانډي دي که څوک دي دا چې نور بم وي نو کله چې هغه خوګیانډي دي کچري هغه سره د تا مقابله راشي ته په شینوارو غیرت راځي د شینوارو په علاقې دی راځي په کوم در که به خپل شینواري سره مقابله راشي بر په شینوارو غیرت نه راځي بیا هغه کې نه کوم څه کومونه وړ وړوي هغه باندې د غیرت راځي اندرنګ کلو باندې بیا حتی کې دی بالا کې به د غوز د کچري اوغز اوغز اوغز باندې صح لغاتها ده د اوغز باندې به غیرت رسیخه ته نږدې چې ته د بلا کې یو بل کلی سره مقابله وي مثلا ګورګوري ولا سره مقابله وي نو داغه حدود خالص مقابل نه پته لګي دا څه نه لګي پته دا څه نور څه واجب ورکوي عمومي تور باندې د فطري وطن حدود نه معلوم کله کله مثلا مکمل ایشیا باندې ته غیرت رسیدي کله ته امریکا ولا سره مقابله شي یا افریقا ولا سره شي یا یورپ ولا سره دي کول وکنه صحیح مکمل ایشیا سره مقابل سره پتل نو دا غا فطری وطنیت دي ته لشي یو فطری وطن یا غ سره تعلق دي حدود نه بنو خو البته دا دوا طرفونه لري یو طرف ناجایز دی او بل جایز دی یو طرف چې شه دی جایز نه جایز جایز دی ناجایز بل ناجایز چې کوم طرف جایز دی نو هغه هغه طرف ته شریعت سره مخالفت نه لري او که شریعت سره کله مخالفت ولرل بس دا ناجایز دی يو دا وضاحت دي وطن د فطري وطن په باره کې ذهن کې وساتو دویم دا چې کوم حدیثونو کې د وطن یا د قوم تعصب نه مومنه کړی شوی یا علماء د وطن سلف او علماء د وطن او د قومیت تعصب نه مومنه کړی و دا یو کبیره ګناه ګڼل یاره سوچ کوه خبره ده نه چې ګڼلې دي یو کبیره ګناه ګڼل یاره نو دی اندغه د فطري وطنیت کې کله کله ته باندې وطن یا قومیت وطنیت و قومیت در باندې غالب شي او شریعت باندې ته مقدم کې عملی طور باندې نو دی د اخ تردید کې د خبرې کړي دی هغه ښه څه دا کبیره ګناه دی ښه ځکه څه دا فطري وطنیت کوم دی د څه خاص عقیده خو نه لري کنه. څه خوسه عقیده وي هغه تر خپله کې او دا خو یو فطري غوندې شی دی کله کله در باندې غالب شي دا مثلا مثال په تور دا تیرې لکه د اولاد محبت کله کله د اولاد محبت سړی باندې غالب شي سړی نه غیر شرعي کار وشي د ښځې محبت غالب شي مور پلار خاندان ولا محبت غالب کیږي چې غیر شرعي کار سړی نه وشي دا نه ده چې ته یو قانون جوړ کړی وي یوه مسوده وي یو کتاب وي یو قانون د جوړ کړی وي چې دا قانون وي چې کله د اولاد مقابله کوم قانون سره رغلا اولاد به مقدم وي. دغه وخت کې د دغې عقیدې خپلول سوچه کفر او کفري مذهب دی ښه دا هغه فطري وطنیات نه دی. فطري وطن یا فطري وطن سره تعلق یا فطري وطنیات یو طرف خو هسې جایز دی څه شریعت سره مخالف نه وي هسې کوم شریعت سره مخالف دی هغه یې شرک او کفر نه دی مخالف یې شرک او کفر نه دی خو ګناه کبیره دی زیات نه زیات الا دا سړی جایز وګڼي نو د فطري وطنیات او د سیکولر وطنیات کې دا فرق دی ښه سیکولر وطنیات یو عقیده ده دا د یوې عقیدې او د قانون په تور باندې عقیده او قانون یو معنا ده خلکو منه ورته غو ځکه بدلی کړی دي د عقیده ولا خبره لګه په مسلمانانو باد راتله نه غو ته ستا اسین تاسو ساده او پوه شو خلاص نوم درته بدلوا نور کو پرم مانو بیا صحیح ده نو نوم ورته خلاص بدل نو هغه یو عقیده او قانون ده څه دا وطن دی دا د وطن قوانین دی دا څه کوم قانون سره مقابله راغله هغه به رد کوي هم مردود وي دا قبول وي دا به اعلی وي هغه به ادنه وي څه دا کومه خبره تا باندې کله کله د ته په خواهش غالب کیده په شریعت درته غالب کیده د خواهش په واجه د نفس په واجه د خبره ته ته یو قانوني شکل ورکړی مثال په تور باندې دا زی وغټه ګناه درته یادوم زنا دی کنه زنا یو سړی وکي خدا خو کبیره ګناه ده کفر کیږي ورسره نه ته حلال نه ګڼل خو څوک دینه یو قانون جوړ کی زنانه څه خامخا به زنا کیږي یا خامخا سره یو نه خو زنا کول او نه کول سره برابر دي لکه زنا بر رضا د قوانینو کې د سیکولر قوانینو کې جایزه ګرځول نو که څوک زنا سره هم ونه کی خا خالص د قانون خپل کی په زندګي زنا ونه کی نه دا وکی زنا نه بل څوک ملګری وکی خو دا خال بیا کافر دي او که سړی زنا کوي خو ورته نه جایز یې خو بیا کافر نه دی صحیح ده ځکه چې زنا کولو ته یو قانوني حیثیت ورکړل یعنی زنا کول حرام وو کچېرې ضروري وګڼل نو د فرض حیثیت یې ورکړل او که ضروري نه یې ګڼل نو د مباح حیثیت خو یې بیا ورکړل نو د حرام حیثیت خو ختم شول که نه نو بیا څه شی وشو د تحریم تحلیل یې وکړه که ونه کړه د حرام شي تحلیل یې وکړه که نه حلال یې وګرځول نو دا کفر دی نو فطری وطن وطنیات او د سیکولر وطنیات کې لږ په فرق سره پوه شولو کنه مو مطلب دا چې کله ته د دی و د سیکولر وطنیات مقابله کې د حدیثونو څه ذکر کوي دا وضاحت به کوي ښا ته علما کومه کبیره ګناه ورته اله دی هغه د فطری وطنیات کې کله کله د ته په خواهش دغه غالب شي دا فطری وطنیات غالب شي هغه ته علما کبیره ګناه اله دی دې ته نه دی الیا لکه اوس هغه علما ولا کول ته په دې فټ کوي د اسلام سره ډېر غټ خیانت دی ښه یو ور سره خیانت دی یو یو نه پوی دی او هغه شاعر دی چې ان كنت لا تدري فتلك مصیبت دا یو مصیبت نه ته څنګه خپل یو نظام کې پتی کېږي او نظام نه خبر نه دی د کوم اسیات دی هغه اسیات د کفر دی د شرک دی او ته هغه ته د کبیره ګناه اسیات ورکه نو د فتلك مصیبت دی کنه دی وان كنت تدري فالمصیبت اعظم بیا خو نور غټ مصیبت ته پیږي او داسې کما کل کار کوي کنه صحیح مصیبت دار ته خال د خپل ځان په قدر نه پیږي خپل اندازه نه پیژني او ځان ته خو عالم بیا ما کم از کم انکساری په تور باندې حقیقت کې خلکو ته ویات ګوره متعلم ونه ونه مولوی صاحب نرته ونه او مولوی صاحب نه کنه وی ځان نه دور غټ سړی جوړ کړی وی حکم نظام کې پتی کېږي در باندې 200 کول وشو نظام قائم دی او در خبر نه د چي دي کو پر دې کا ګناه ده کا ګناه کبیره ده ګناه صغیره ده حتی که څه ثواب یې ورسره ګڼې ګناه کبیره او صغیره خو یې پرېږده څه هم ثواب یې دی ګڼې د دې وطن عبادت د سیکولر وطن حدودو او بل وطن یو وطن سره تعلق کوم دی هغه هغه ته اسلامي وطن یې اسلامي وطن به مو هیڅ کله دا لفظ نه وای استعمال کړی که چیرې د سره د مو څه شرعي احکام نه وای تړلي او که چیرې د سیکولر وطنیات او دغه اسلامي وطنیات سره څه ګډوډولی نه ګډوډول نه دا لفظ دی لفظ نه مو نفرت ښه دا لفظ مو کې د شي نه استعمال کړه عمومي تور باندې استعمالول نه دی پکار خالص د وضاحت پر اوس فل حال استعمالو د مو اسلامي وطن او د سیکولر وطن کې فرق د مو اسلامي وطن اندلس نه ونیسه اندلس یا جنوبي فرانس نه ونیسه جنوبي افریقې پورې دا یو دیوال دی ښه دیوال پیژنو دیوال ورته یو د چردیوري ورته یو تاسو کنه د چردی د اسل... د اسلامي وطن د چردیوري خالص دیوالونه ته خو منځ به تاسو خپل پیژنئ خیر نو یو دیوال دی کنه جنوبي فرانس و اندلس نه ونسه جنوبي افریقې پورې بل دیوال دی دا ګوره دا چار دیواری نه دی ښه د شپږ شپږ دیواری دی که اووه دیواری دی ښه دیوالونه سره لږه نه ګاډ واړ دي او بل دیوال جنوبي افریقې نه ونیسه انډونیشیا پر بل دیوال بیا داسې کې رغله دی شرقي ترکستان پورې مشرقي ترکستان څه ورته ویلی شي ترکستان الشرقیه دغه چین کې یوه صوبه د پاکستان او افغانستان نه غټه صوبه ده ټول پاکستان نه غټه ده صحیح ده او چین ورته نوم ورکړی سنګیانګ سنګیانګ چینی زبان کې نوی ښار ته یې نوی شهر ته دا اصل کې شرقي ترکستان دی او د مو اسلامي دولت ورباندې تیر شوی دی ښه دی بنه دا د موږ اسلامي دولت د اسلامي خلافت حصه وه نو یو دیوال دیز پر دی بل دیوال یو ستار دیوال بیا تیر دی د تاجکستان او ازبکستان او انداسې اذربایجان او د منځ کې کوم ملکونه دي داسې لاړ دی ترکو پورې لاړ دی وخت راته چچنیا تام ورته شوی دی ښه دغستان و چچنیا تام ورته شوی دی نو بل دیوال دی پر دی او بیا ترکو نه اندلس پر یو بل دیوال بیا په د شام په دغو علاقو ورغلی دی اوس د کوم منځ کې ملکونه دي بس هغه منځ کې ملکونه وشه دا دي نه افغانستان دی پاکستان دی صحیح دی عرب ملکونه دي نور د منځ کې ملکونه دي دا د مو اسلامي وطن دی ته یو سرحدي اصلي کافرو سره اصلي کافرو سره یو سرحد جنوبي فرانس کې دی اصلي کافرو سره بل سرحد انډونیشیا کې دی یا جنوبي افریقا او انډونیشیا دواړو کې استرالیا سره او انداز رنګي افریقې کې کوم کافر ملکونه دی او سره او دې ځای کې چین سره دغه کې دا شرقي ترکستان کې او د کوم د پاس ملکونه ذکر کړل چچنیا و ده تاجکستان ازبکستان آذربایجان او غیره د دوی د روس طرف ته ملکونو سره دا د مو اصلي کافرو سره سرحدات دي ښه د منځ کې ملک د اسلامي خلافت خپل هغه ملک ته څه دی باندې عملا حکومت کړی دی عملا ور باندې ریاست او حکومت او دولت کړی دی او خلافت د خلافت حساب ده د سره د کوم شرعي حکم تړل دی شرعي حکم ور سره دا تړل دی غټ نه غټ څه کله مو دا خبره کوو او په اتفاق د ټولو علماوو کوو څه کله مسلمانانو زمکه یو لش زمکه د کافرو لاس کې وي اگر که یو لشت والا نه وي ته یو لشت نه زیات وي بیا خو لیا خو سی ویو لشته مخه ولې نه وي نو هغه وخت پر مو باندې جهاد مونږ غوندې فرض عین وي ځکه چې دا بیا دفاعي جهاد وي که شکلی ظاهري شکلی د اقدامي جهاد ولې نه وي خو حقیقت کې د چوي فرض عین جهاد فرض عین او دفاعي جهاد به وي ښه پیګو مطلب دا یو شرعي حکم ده کنه دا شرعي حکم ته ال تطبیقوي شي چې ته خپل وطن خو معلوم وي او د دې وطن معلومول د شرعي حکم د وجه نه ضروري شول کنه شول ځکه ستا ته بیا پته نه لګیږي چې کوم حد پورې ما باندې جهاد فرض عین دی او بیا کوم حد هغه دی چې هغه نه بعد جهاد ما باندې فرض کفایي شروع کیږي یا اقدامي جهاد را باندې شروع کیږي پوهېږې مطلب که ته ته خپل وطن نه وي معلوم نو خو بیا خو ته دې غلط فهمي کې مبتلا کېږې که نه مبتلا کېږې نو دا ملک به ته څومره پرې مو ازاد نه وي کړی خو ازادوی به چی شي نه يو شي نه به ازادوې خو هغه يو شي مختلف نومونه دي کافرو نه مرتدينو نه و کفري نظام و قانون نه کفري نظام و قانون نه یعنی کفري مذهب نه که نوی مذهب وي که زوړ مذهب وي یعنی سیکولرزم نه ګوره دا دې خبرې په باره کې ډېر مسلمانان غلط فهمي کې دي ښه مهرباني وکړه د غلط فهمي نه ځان وساتو حقیقت کې ښه حتی کې مجاهدینو کې ځنه علما دې غلط فهمي کې مبتلا دي ځکه چې کله هغو د مقبوضه او د مستعمرو ملکونو مسلمانانو ملکونو فهرست څه پیش کوي فهرست چې کوم ملکونه مستعمر دي مقبوضه دي یعنی کافر غلي دي دا هغو ملکونو فهرست پیش کوي نو چې دی ورکه کوم ملکونه ورکه دی فلسطین کشمیر دا دوه خو چې تر په نوم مسلمان دی یادوي ځکه چې د اقوام متحده د ملل متحده قانون مطابق د مقبوضه دي او د دې آزادولو لپاره جنگ جایز جنگ دی بیا له غوندې خلک سره خشي نو بیا ور سره اندلس او شرقي ترکستان ذکر کی صحیح شو بیا څه لغونه نور راخواږي شي نو بیا ور سره افغانستان او چچنیا ور ذکر کی صحیح نور نه ذکر کوي یعنی کم از کم پاکستان او سعودیه نه ذکر کوي پاکستان او سعودیه ها نه مقبوضه دي ها نه ذکر کوي نو یو غټه غلط فهمي کوي صحیح شو هغه غلط فهمي دغه ده چې دوی اصل کې ازادي دي ته هیڅ اصلي کافرونه ملک آزاد کا چون آزاد کا اصلي کافر نه آزاد کا نو هغه چې ګوره سعودیا کې اصلي کافر نشته پاکستان کې اصلي کافر نشته امریکا نن د کې اصلي کافر روان دي امریکا روانه ده نو دې غلط فهمي کې هغه مبتلا دي چې اصلي کافر خو نه لوړ دي چې لوړ دي خو دا ازاد دي کنه دی وجه نه د مقبوضه ملکونو کې نه ذکر کوي دې چې دا ازاد دي پیګو و اصل کې دا خبره خو ځنه خلک غلطي په بنا باندې کوي دا کیسه ځنه خلک د غلط فهمي په بنا باندې کوي خو ځنه خلک ګوره قصدن کوي والے څه دا خبره د وطنیات قانون سره چې کوم کفري او سیکولر وطنیات دی هغه سره برابر دی سیکولر وطنیات والا د سیکولر وطنیات باندې ایمان راوړونکي خلک د ته خپل نوم ورکوي د وطن نوم ورته ورکوي د وطن دپاره د جنګ نوم ورته ورکوي او ته ورته د اسلام یا اسلام اسلامی ملک نه د دفاع نوم ورکړي خالص نمونه بدل دی حقیقت یک یو دی مثال په تور باندې افغانستان کې اندات چې تا غیرتی پښتانه راوچات شي افغانیان راوچات شي چې مو امریکا افغانستان نه وباسو صحیح دی او امارات ولا راوچات دي هغه دا په دین نوم کوي چې یاره د مو وطن نیول دی چې مو وطن نیول دی مو خپل وطن ورنه عزت او ک امریکانه یو امریکینه نه عزت او ک عربی یو عربی نه عزت او چې کوم چا مو باندې قبضه کړي که مسلمانو که کافر یو غنه عزت او صحیح دی نو د وطن د پر جنگي کنه اوس عملی تور باندې خو یو مسلمان ور باندې قبضه اته نه دی کړی امریکایي ور باندې کړی او امریکایي اصلي کافر دی خو هغه ورته د وطن نوم ورکي او دې طرف ته امارات ولا ورته د اسلام نوم ورکي نو حقیقت دوړ یو دی دوړ د حدود کایل دي او خالص اندغه وطن ازادي تر ازادي پر جنگ کوي او اندي حدود پر محدود نو دا وطنیت ولا جنگ دی اصل کې که څوک ور باندې پويږي هغه د وطن د پر جنگ کوي کنه پويږي دا حقیقت کې وطن د پر جنگ کوي صحیح ده نو حقیقت دا دی ښه و دا یو غټ حقیقت نه خبر دي دا اصل کې خالص د اصلي کافر قبضه ته قبضه د مرتد قبضه ته قبضه نه یي ځکه چې مرتد خو وطني دی کنه د ځکه ګوره وطن سره خبره ملاو دی د دې خلکو د کوم غلط فهمي کې د خال مبتلا دي او د وطن د پر جنگیدونکو خلکو د دې دواړو خبره اصل کې حقیقت کې یو دواړه د مرتدینو قبضه ته قبضه نه یی الانکه د مرتدینو قبضه د اصلي کافرو قبضه نه سخته ده بیا دینه اخته رابطه دواړه د کفري نظام او د کفري قانون او د کفري مذهب قبضه ته قبضه نه یی اصل قبضه خو دغه د مذهب او دغه د قانون دی کنه مثال په تور باندې کچره د امریکایان څخه د کوم افغانستان کې موجود دا اوس ایمان راوړي او شریعت مکمل ومني نو اسلامي قانون کې دا د موړونه دي ښه دا بیا امریکا ته سره هم ماتي او که څه صلاحیت ورکوي کېدای شي د افغانستان کې موږ خپل امیران ومنو خو په د زړه کومې نه ومنو نه به منو منو خو د وطنیت قانون هم ته اجازه درکوي ته ته وي من نه هغه د برینه دی ګوره د نتخوانان نه وي د شاعران د کم بختن کله کله د خبره ډېر ذکر کوي د خپلواکي د ټول د سیکولر اصطلاحات دي خپلواکي او برانیان او خارجیان غیر ملکیان دا ټول د سیکولر د کفر اصطلاحات دي ښه دینه ځان وساتو اصطلاحات نه دا ډېر غټ اثر لري اصطلاحات په وجه چاته د کفر فتوا ورنکو ځکه چې خلکو کې د خبره عامه شوې ده د خلکو نه د خبره وباسه وخت ورکې لګيږي خو اصطلاحات او استعمال کې احتیاط هم وکړو او خلکو نه د دعوت په تور معنی کو نو اصل قبضه خو د قانون و د نظام و د مذهب دی کنه ځکه سو دا کافر مو سره پتی کیدای شي کنه ځکه مو سره د مذهب او قانون د اسلامي نظام او اسلامي قانون او شریعت او اسلام سره ومني مسلمانان شي مثلا خو به خود موړونه دي کنه دي فین تابو واقاموا الصلاه واتوا الزکات فاخوانکم فی الدین وړونه هم دي کنه او که خپل ورور دینه منکر وي هغه خدمو دشمن دی بیا اسلام خدا سی کنه وطنیت دسی نه وطنیت خپل ورور د کافر وي د دې وطن ولا سړی د کافر وي ضرور دی او د بل وطن ولا که مسلمان وي هغه پرده دی صحیح شو نو دغه اسلامی وطن او کفري وطن او دغه نظریه او دغه عقیدو کې د فرق ها بل خبره ده چې د کومه خبره ده څه کوي چیرې فلسطین او کشمیر دی یا ته ملکونه ور سره نور ذکر کوي دا اته د توکلی غونې ذکر کوي خاص اهمیت دي تور کوي نه خو سهميه دي ته نه ورکوي اته سياسي تور باندې ذکر کوي سياسي فائده ورکوي او په دې پوهیږي چې کدی باندې زه هر څوره زور سره تقریر وکم نو کافر مت څه ځکه نه یی چې د اقوام متحده د ملل متحده قانون مطابق خبرې دي دا او مسلمانانو د ملل متحده قانون پاته ورته شته نه مسلمانانو یی چیرې سخت جرأتمن تقریر وکړ سخت جرأت کړی دا سره حتی که یو ډرایور د د عراق مجاهدینو نیوله او د اوس وخت کې نه د شپږاته کاله مخکې خبره ډرایور نیوله او بیا غ ډرایور مصری و هغه بیا چې کله خلاص کړل بس توبه طیبه کې به خلاص کړل امریکایان ته به چیر وړي وي کویت نه کله توبه ور باندې وستل نو بیا غټ ډیر کلک محبت جوړ شو د عراق مجاهدینو سره دولت ولا مجاهدینو سره بیا صحافیانو غږول یو کلیپ غونې بل چا سره کمپیوټر کې و به مو لیدل نو هغه ډیر زیات تعریفونه کول د دولت ولا مجاهدینو بیا غا یو صحافي ورته کم بخت سیکولر دی کنه هغه او ورته یې څه ګوره که امریکایان مړوي به خو خیر دی کنه د خود وطن حفاظت دی ځکه هغه په وطن قابض دي خارجیان دي خو د عراقیان څه مړوي نو دا نو ډېر کلک کلک جوابونه ورته خسته خسته ورکی کنه هغه څه ګوره هغه مجاهدین دي هغه ډېر ښه عقیده لري هغه څنګه ښه عقیده لري هغه هغه دا عقیده ښه لري د کوم د عراق ولا خالتي دا امریکایان نه غټ کفر دي که د مرتد دي ساده غوړ سړی وي ډرایور وي صحیح دی نو ګوره دی خارجیانو مساله کې تا سره کیدای شي د کافرن څه نه څه حتی کې څه ملي اردو ولاونه دا خبرې مو ورېدلې دي چې هغه یې چې که په امریکایانو معامله کوو موږ د سره لږ مدد هم وکړو خو موږ ته خو څه ما او موږ وطن ولا یو کنه نو دا نظر اصل کې ملي اردو تا سره خګړه نه کوي ملي اردو خپل نه پیږي زر د کوم غږیږي دا د کیسټ ورکه چا چواله د مم ریکارډ ورکه چا چواله حالانکه خبره پاس نه روانوي خیر دی ځکه سا وطنیت پوخ شي دي سره وطنیت پخېږي خبره پوس نردونه یغه خپل هم ترک نه وي ته د کومه مسالې باندې ځخه کې کوم د څنګه کاږي لکه یو فدای وو فدای فدای وکړه په امریکایانو باندې او ملي اردو والا وي چې دا وګړه شهید شوی دی کنه رحمه الله کنه خیر نو هغه وجه دا ده چې دا خبره ته رنگ ورکوي چې یاره زه خو وطن حفاظت کوم نو دې ځای کې دا یو غلط فهمي راغلی دی چې یو خو سیکولر وطن دی سیکولر حدود دي انګرېز ته ته یو حدود مقرر کړي دي څه دی حد نه دی حد پورې تا ته پاکستان شول دی حد نه دی حد پورې افغانستان شو دی حد نه دی حد پر ایران شو دی حد نه دی حد پر سعودیا شول او انداز ټول ملکونه حدود دې ته مقرر کړي نو یو خدا وطن دی او بل وطن هغه دی چې د کوم متسته و خیر څاندلس نه ونه سه انډونیشیا او تیش پر دی مشرقي او ترکستان او غیره چچنه او جنوبي افریقا پر دی اوس دې دغه لفظي پیدا کړی دی چې موږ له دا وطن نه پیژنو وا پیژنو وطنیت پکې دې پوره ځون نه پوه کړی غلط فهمي دا پیدا کړی دی څه د کله د تا وطن قبضه شي نو تا باندې جهاد فرض عین کیږي کنه نو د پاکستان ملایان یې چې د پاکستان در نه قبضه شي نو ته باندې جهاد فرض عین د پاکستان یو ولش ته نه قبضه کی هندستان مثلا یا افغانستان او د افغانستان ملایان یې چې افغانستان در نه قبضه شول او د سعودي ملایان یې چې سعودي در نه قبضه او هر عالم دا خبره کوي حالانکه دا خو هغه حدود نه دي کنه چې الله مقرر کړی دي دا خو سیکولر حدود دي کنه دا خو اصل کې د دې اجازه د دې د دفاع اجازه تم ته په دې وجه درکړه شوی چې تر اصل کې د سیکولرزم حفاظت کوي ته خو د اسلام حفاظت نه کوي نه د اسلامي وطن حفاظت کوي نه د اسلامي وطن حدود دي حد پرې دي اسلامي وطن حدود هغه ځای پرې دي ځکه د دې د بالا حفاظت کوم خو د مو نظر دا چې غونډ اسلامي وطن حفاظت کوم خو درجه په درجه او کته د پورا پاکستان پورا افغانستان حفاظت ول نه کوي خو ته په دې نظر کوي چې ما اندی حد پر وطن د دینه طرف منشته ما یو کس سره خبره و د کلک پښتوني ځان ته یلو نو ما ورته ویل چې ګوره د مو د تا نظریه کې دا فرق دی چې د تا نظر اټک پورې دی او د مو نظر شرقي ترکستان او اندلس پورې دی نو اندازه ولګوه د مسلمان نظر او د پښتون نظر کې څوره غاټ فرق دی دا ځکه پښتون په معنی د کافر دی ځکه چې د مسلمان مقابله کوي ښه دا یاد وساته دغه پښتون نره ته لتعارف ولا پښتون وي یو افغانای په معنی د کافر دی یو پاکستانای په معنی د کافر دی ها یو سعودای په معنی د کافر دی نو مطلب دا شول چې تا باندې دفاع فرض دی د دغه وطن څخه د کوم چې څوره پر دا نه آزاد وره پر تا باندې دفاعي جنگ فرض عین وي و دې ځکه کې مولا ته ته دا نظر درکوي چې د دغه وطن حفاظت وکړي نو که کله دا دی وطن نه دا وطن آزاد شول نو بس تنه بیا فرض عین جهاد ساکت شول حالانکه بیا هغه ازادی کې غلط فهمی دی ازادی بیا دی ته هیڅ اصلی کافر ونه وتل او د مرتد ولا قبضه ته یا د هغه د کفری قانون و نظام ولا قبضه ته قبضه نه ای کایله خو بیا کله مو پاکستان ته اسلامی ملک نه الای کنه صحیح شو افغانستان ته به اسلامی ملک نه الای د نور ملکونو ته به اسلامی ملکونه نه الای کنه یو اسلامي دولت یو اسلامي ریاست اسلامي حکومت نه ورته نه اله و چې ته یو داس خبر مې چا کړه وای نو دا غاټه غلط فهمي ده او دا فرق ته اسلامي وطن او سیکولر وطن کې ښه د سیکولر وطن حدود ته ته چې مقرر کړی دي انګريز مقرر کړی دي ملل متحده رسمیت ور کړی او چې کوم د اسلامي وطن حدود دی هغه متجهات مقرر کړی دي جهاد شوه دی شوه دی هغه پر د حکومت قائم شوه دی هغه نه بعد مو کمزوري شو موږ محدود کړل صحیح دی او که اوس مو بیا قوي شول نو دا دی حد پر د مو دفاعي جنگ دی چې کله جنوبي فرانس او اندلس پر مو وطن فاتح کو نو دفاعي او فرض عین جنگ دی هغه نه بعد بیا اقدامي او فرض کفایي جنگ دی هغه نه بعد کوم ملکونه سره مو جنگ کوو صحیح دی دا خلافات شرطونه شرط و غیره دا بیا مغه د پر دی هغه اقدامي جنگ د پر دفاعي جنگ د پر خو الحمدلله اوس خلافات شتون دی خو دفاعي جنگ د پر هغه البته د کی یو خبره یاد ساتو چې کومې علاقې کې شریعت نفیذ وي لکه اوس دولت الاسلام نفیذ کړی دی بیا د اسلامي وطن کې د کومې علاقې کې شریعت نفیذ وي د دې علاقې دفاع ته اولویت حاصل دی او زیات اهمیت ورته حاصل دی په نورو اسلامي ځمکو باندې دې ته زیات اهمیت ورکړی دا که فوري تور باندې اوس د شریعت حفاظت حاصل کړي ځکه ته یو خو د اسلامي وطن حفاظت کوي او بل د شریعت حفاظت کوي هغه ځکه د اسلامي وطن حفاظت کوي خو شریعت خور کې نافذ نه کړي څنګه حفاظت کنه اولویت به دي ته حاصل دي ښه ته اوس کوم ځای کې شریعت نافذ وي مثلا یو خلافات یو د خلافت کوم ولایتونه دي لکه ولایت خراسان دي مثلا د دې حفاظت بیا دي ته اولویت حاصل دي په نور باندې مطلب سره پوهیږو کنه نو دا غلط فهمیونه دي شنو را پیدا کړی دي واخر دعوانا الحمدلله رب العالمین